الله الرحمن الرحيم اعلم أن للملكية بروزا بعد كمونها في البهيمية انفكاكا بعد اشتباكها بها شاه صاحب د مجازات کیفیت بیانې مخکې دومره ثابت شوه چې انسان مکلف دی نو د اعمالو جزا شته اوس چې کمندونو کیفیت د مجازاتو چې د جزا او د مجازات کیفیت څه دی په کومه طریقه باندې وي دا غي بیان چې کمندونو شاه صاحب کوي حاصل دا غي داسې د مختصر چې انسان چې دی نو اصل عبارت د دې روح نه دی کنه اصل انسان او حقيقي انسان چې دی نو دا څه دی روح دی دا بوهیمیت چې کوم دی دا جسم او جسمانیات چې کوم دي دا جلباب دی دا یو پرده ده دی ملکیت ته پرده لګېدلې ده نو د نعمت اصلي نعمت چې کوم دی څه ته چې نعمت وایي او د اصلي نقمت او د عذاب او د تکلیف احساس کوون کې چې کمدن هغه ملکیت ته صحیح ده کنه ظاهری درد او تکلیف خدا بدن محسوس کی لگا خو لکه اصل احساس چې کوي نو څوک کوي روح کوي او روح او روحانیت چې کمندنو اصل احساس هغه کوي نو چې د چا ملکیت په دې دنیا کې سره چې کمندنو د اختلاط د بهیمیت نه د چا روحانیت او ملکیت قوي وي نو هغه ته په بدو اعمالو د درد احساس کیږي په بدو اعمال ورته د درد احساس کیږي او په نیکو اعمال باندې هغه خوشحاليږي تاسو حدیث لیدل دی چې جعلت قرة عیني فی الصلاه خبر باندې پويږي کنه جعلت قرۃ عینی فی الصلاه دارنګي ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دنو انی سقیم ویلی دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ ته چې ناشایسته حرکت راغله د نبی رسول الله صحابه کیفیت ذکر کړی دی چې مخ داسې تک سور شلکه چې مخ کې چې کمندنو انار ویل دغه نه چوړ شي یعنی هغه حالت مزیدار نو محسوسه ولا به چې کله د یو انسان په دې دنیا کې ملکیت قوي وي نو ده هم احساس کول شي خو چونکی عام انسانان داسې نه وي نو ده بد اعمال کوي نو دا نه چې د بد اعمالو درد نشته او د نیک اعمال کې خدا نه چې د نیک اعمالو خوشحالي او نعمت نشته او چون کې دا بدن د ملکیت ته یو صدا پرده ده مانع ده رکاوټ ته نو چې دا بهیمیت تر لری شي هغه احساس شي شروع شي اوس د بهیمیت د لری کولو دوه طریقې دي یو طریقه د بهیمیت د لری کېدلو هغه موت طبيعي دی موت څه دی طبيعي چې کله دا انسان څه شي مړ شي انسان څه شي مړ شي نو بس بهیمیت د ختم شي کنه بهیمیت تعلق خو چا سره لرو بدن سره او بدن څه شو مړ شو په روح باندې خو مرګ راځي د روح مرګ خدا دی چې د دې بدن سره شو جدا شو روح مرګ نه راځي نو بدن چې کم دنو هغه مړ شو نو بهیمیت څه شو ختم شو د بهیمیت تقاضیم څه شوې ختم شوې نو ملکیت راوچت شو نو اوس چې کم دردونه وکنه هغه مخ کې په 60 سال او 70 سال زندګۍ کې چې کوم ګناهونه ده کړی دي دا هغه غ دردونه اوس شروع شو عملکیت ته چې کومونه هغه دردونه ورکول شو شروع شو نو ځنه بد اعمال مار وروره ځنه بد اعمال لړمو ځنه بد اعمال چې کمندنو پلکو ګروزو جوړدا شروع شي پلکونه شروع شي مارانو لړمانانو ټکونه څه شي شروع شي دا نور څه نه دي د اق څه دي اعمال دي ولکه اوس خپل شکل راواغستو تر اوسه ورته چې کمندنو رکاوټ سو وو د قدمار ټکو خو لکه موږ محسوسولې نش چې کوم ګناه مونږ کو دا غي خپل سر او مونږ محسوسو لکه راسیده مونږ ته خو مونږ احساس کولې نشو لکه مخکې شاه صاحب ویلو لکه سړی ته چې د ستن څه کړي مخدر استعمال کړي د نشي سیزي څه کړي استعمال کړي وي او تا غل چې کمندونو غزار ورکړي یا دا غا خو باسي یا دا غا پریشن کړي دا نه چې درد نشتا خو درد څه کړي دی دې محسوسولې نشي چې کله نشه ختم شي نو چې غیس شي شروع دقه مثال لدی دی دا یو موت طبيعي سره د بهیمیت چې کمندنو هغه اثرات څه شي ختم شي بهیمیت چې کمندنو ختم شي د ګرام رامخ شي د بل رامخ شي دوستان وی نږدې نږدې کې نه کنه تاسو دوستانو خبرې نه اورئ نو بهیمیت چې کم دنو هغه په موت طبيعي سره د بهیمیت ازاله شي راشي دا یو طریقه ده شاسه بوي چې دا ملکیت د شاه صاحب عربیت کې ودا سه مهارت چي و یوم چې لکه ما ته څه قسمه تکلیف نه محسوسېږي چې زه لکه عربي وام یا لیکم نو دا لکه سړی وای کنه چې اوس پر دې د پاره سټه کې وام اوس پر دې د پاره سټه کې وام دا تکلیف هغه ته نه محسوسېږي ان للملکیه بروزا د ملکیت د پاره چې کمونو اظهار دی بعد کومونها فی البهیمیه پس د پټېدلو د دینه چې کمونو په بهیمیت کې وانفکاکن بعد اشتباه کې ها او جدا کېدل دي پس د سختېدلو کلکوالی د دینه به ها د چا سره سخت تعلق دی د دې چا سره بهیمیت سره په دنیا کې دی نه فتارتن بالموت الطبيعي نو کله نا کله چې کمونه په موت طبيعي سره وي فإنه حينئذ لا يأتي مددها من الغذاء په دې وخت کې چې کله مرګ راشي نور نه راځي دی بهیمیت ته مدد ده چې دا بهیمیت په سبانه ترقی کوي نو هغه ورته ملاویدلې نشي د دنیوي غزا رزکه دا بهیمیت خو دنیوي بدنو کنه د دې خاورې سو بدن نو د دې خوراکم خاورین دی کنه نو هغه ته ملاویږي نه اوس کبر ته چاړوډه وړه کدا بلوي اشاره مروره چې سحر چې کمونو قبرونو ته چې چا څوک مړ شي وي نو سحر بچي حالت وړي او ماسپخین به ډوډۍ وړي را دا بلوي لانجه واجه سحر دې چا راغسته بابا له چا وړم ادا ور نکل وړم ادا ټر نکل وړم بابا له سوړو چې لوی لانجه بابا دغه نو خدای خلاص کړیو لا یاتی مددها من الغذا ناراضی دي چې کمونو مدد د غذا نه وتتحلل موادها لا اله بدلن او انحلال د موادو د ذرا شي خلا اله بدلن مطلب دا چې د دې اجزا ختم شي اجزا څه شي دا بدن چې د سنه جوړ دی نو اخوري شي کنه خلا اله بدلن د دې څه بدل بدلو ولا تهيج النفس احوال طارئه او نه را پیدا کوي چې کمدنو د نفس لره چې کمونو نور احوال عارضه یعنی په د دې بهیمیت د وجنه په دنیا کې په دې نفس باندې چې کمونو مختلف سره دي احوال اوږي شي تګي شي موړ شي غوسه شي راضی کنه دا د نفسانی سدي تقاضي دي هغه تقاضي په چا ناراضي اوس په بدن باندې ناراضي اوس نه غوسه کیږي نه قاریږي کجوع و شبع و غضب فیترشح لون عالم القدس علیها نو متوجی شې دیتا راوس سیږي رنگ د عالم عالم قدس علیها په دې باندې اوس توجه چې کمونو چاته شي عالمي بالا ته شي اوس عالم قدس ته حضرت القدس طرف ته شي توجه شي فيترشح فيترشح لون عالم القدس عليها دا یو طریقه ده دیمه طریقه دا ده د بهیمیت د انفکاک د ملکیت نه دا بهیمیت چې د ملکیت نه جدا کیږي او دا ملکیت ظهور راځي یو طریقه خو موت طبيعي و موت سوا طبيعي دویمه طریقه چې دا هغه موت اختیاري دی موت څه دی اختیاري عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دی موتو قبل ان تموتو لګون ته کې مړ شي د مرګ نه مخکې یو مطلب خو دې دار چې ځان مړ لګ سکا حساب کا یعنی چې دا وای چې زه ممرم په مرګ راځي الله ته ودرېګم خبر دی حشر دی او الله رب العزت پر ان تاسو کې نو لګون ته کې په دې ژوند ځان مړ سکا حساب کا دویم مطلب دا دی چې دا بدن مړ کا مخ کې دینه چې خدای یې مړ کی پوه شوې دا بدن بمری کنه نو نفسانی خواهشات نفسانی تقاضو پس دومره مروانېګا لګون تکې د نفسانی خواهشات لږ صبر کا صبر ورکا نفس لګ مړ کا نفس کا مړ کا ځنو روایتونو کې راغلي دي اعدا عدوی کا بین جنبیک لوی دشمن ستا ستا د ډډو ترمنځ دی صحیح ده کنه او حدیث کې راځي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او خيار هغه دی چې هغه چې کمندنو نفس خپل جوتی کی ذلیلې کی د نفس په ذلت کې د نفس عزت ته د نفس په وګي کولو کې د نفس مړښت ته پوهیږي کنه د سره په زد باندې سکیږي چاليږي د نفس په ویخ ساتلو کې د او د کول دي د نفس په بیا آرام کولو کې د د څه دی آرام دی دیو بیا آرام کوي زو مقابله کوي لکه څه به کوي مقابله د صوفیه کرام چې دین قاتلو قاتل الذين يلونكم من الكفار وی د ټورو نږدې سره خپل نفس ته وي د ټول نه نږدې د سره سره خپل نفس ته ویلګ دی مواجنه نبی علیہ السلام روایت پاک المجاهد من جاهد نفسه حقيقي مجاهد هغه دی چې خپل نفس رسو کی جهاد کی چې نفس د چا کټي وي نو روح داغه چې کمونه هغه به کمزوري وي روح به سوي کمزوري وي چې د چا نفس نفس او نفسانی خواهشات چې کمونه سو کمزوري دا غو روحانيت پسې وي قوي وي نو چې ځنې خلک د مرګ رستو کم حالات مشاهده کوي نو چې د چا روحانيت او ملکیت قوي وي او هغه بهیمیت مړکړه وي ما په وی خبرنه ماغه حالات مشاهده کی خبر باندې پويږي کنه په وی خو مغه حالت سکی مشاهده کی نو دا نفس دا بهیمیت مړیږي په موت اختیاري سره ریاضتونو کی روجی ونیوي ډوډۍ کم کی د نفس مطالبات نه مني دا کول غواړي د داغه په مطالب پلان کې سره بغوس کول غواړي نیکو مسره زما رور دی هغه تا ته کنزل وکړلو او ته چې کمندنو او هغه ته چې چې کیږي او زما مسلمان رور دی هغه وکړل کنزل خو زما سره نه خایي کنزل خیر دې ما کې به غلطي واغه زکه کړی دي زما رور دې دی ولا ته حوړي احسن الله ما نسا چې تشته کې نشته ما ته کنزل کړی خو زه ولا سوړم تحفه وړم ما سره جنگ کړل دي او زه چې کمونو هغه سره محبت کوم د نفس مخالف چې کمونو چلیدل ډوډۍ موډۍ کې خو کې دې چې څوک دغه کې خو دې دغه کار کې نه کېږي چې ماته کنسل کړی دی لکه ها ټیک شه ټیک شه ولې دا ځکه ته داسې دا وبو راوړې ما دغه ځای کې لکه دغه نه کوي بیا صبر نه کوي دا ټول تقاضي دي د نفس مړه کول چې کمونو ضروری دي صوفیا زور په دې باندې لګي مولانا رومي او ځای کې لغه کوي مولانا رومي وي نری نه روچ کې وډیرو او چې کله مالدار خو خو چې کور به کله سنو نو سخت به خوشاله چې کله به کور کې سنو سخت به خوشاله وي زمون کور نن د درویشانو د فقیرانو دی ډیر به مطمئن او خوشاله وو نو مولانا رومي او ځای کې ذکر کوي وی جما د چند دادم جان خریدم بحمد الله عجب ارزان خریدم وای جما دې چند د دادم جا خریدم یو سو لوټي می ورکړي لوټي می یو سو سکړي ورکړي او ځان لمي په روح واغستو او بحمد الله عجب ارزا خریدم دا الله شکر دې ډېر ارزان می واغستو دا جماعت دي کنه دا بدن څه شي دي جماعت د لوټي نه دي دا د خارو نه څه دی پیدا دی وی د تقاضې می قربان کړي او روح می بزان لسکو واغستو روح می بزان لسکو واغستو بحمد الله عجب ارزا غریدم وی شکر دی وسم ارزان می واغستو ځکه لوټي می ور کړو روح می بزکو واغستو نو ارزان شه ډیره په ارزانه سودا باندې مې مونته وای چلاسی بابا یو ځای کې ذکر کړي وای خدایا تن پرستی آم شد اندر دیار ما خدایا تن پرستی عام شد اندر دیار ما نو روخ مردم به فضلت سوی جا بوده چې خوشبو ده وی اے الله زمون په وطن کې تن پرستی عام شو د بدن بهیمیت ته توجه شو عام شو تن پرستی عام شد اندر دیار ما د بدن بندگی چې کمونو عام شو بدن پس خلک روان دي کنه نو روخ مردم په فضل سوې جام بوده چې خوشبو ده نو کده د انسانانو توجه لګي روح ته ونه سمره بخاو ستا په فضل باندې کې ته چاته وي دی روح ته وي نو سمره بخاو دا توجه چې دی روح ته چې کمونو توجه کړي وي تن پرستی دا دا چې کمونو پاغه سره چې کمونو نفس مړ شي نو د روحانيت تقاضې راوچت شي وتارتن بالموت الاختياري او کله نا کله چې کمونو په موت اختیاري سره یعنی په ترک د شهواتو چې شهوات چې کمونو هغه پریګي دي فلا یزال یکسر بهیمیت بهیمیته نو همیشه وی چې ماتیږي او ختميږي د دې ځاسه شي بهیمیت بریاضتن په مشقتونو سره روجو نیوی دا مې ریاضت ته کنه د شپې د خوب سره شي را پاسي الله تو درې ګدام سره شي دي ریاضت ته ډیر خو خوراکونه نه کوي او خوراک چې کمونو کمو کی کم طعام دا چې کومه قلت الطعام نفس ډېری خبرې غپونه غواړي نو قلت الكلام کی نفس ډېر خوب غواړي نو قلت المنام شي نفس ملګرو سره اختلاط او غپونه شپونه فضل ډېر غواړي نو قلت الاختلاط مع الانام تقلیلات اربعه دي کنه کنه قلت الاختلاف مع اختلاط مع الانام چې مخلوق سره ډیر اختلاط نه کوي و استدامه توجه او په همیشه ساتلو د توجه خپل خپل الى عالم القدس اغه عالم قدس ته یعنی بر عالم ته الله رب العزت ته توجه ډیر وي هر وخت هغه طرف ته فیبرق علیه بعض بوارق الملکیه مرازلیږي زلیږي دته پړقیږي په د باندې ځنې چې کمونو زلیدونو کې سيزونه د ملکیت نو په دنیا کې به احساس داغیو کی دا چې کمونو دوه خبره خوشا سب ذکر کړي چې احساس ملکیت کې نو بهیمیت چې کمونو ورته رکاوټ دی نو بهیمیت یا مړ شي ختم شي په موت طبيعي باندې او یا ختم شي په موت اختیاري باندې په دې شي ختم شي نو ان لكل شيء انشراحا د دې ځنه یو دوه قاعده چې کم دنو شاسب ذکر کړي یو قاعده چې کم دنو د دې خبره ذکر کړي لومبای قاعده چې انشراح او انبساط د هر یو سیز د هغه مناسبي انشراح او انبساط د هر یو سیز داغه سوي مناسب بسط او قبض د هر یو سیز داغه سوي مناسب او بهیمیت ته د په یو سیز خوشحاليږي او ملکیت تم د په بل سیز کیږي خوشحاليږي دا نه ده چې په کوم سیز بهیمیت خوشحاليږي پاغي د څه خوشاله شي ملکیت شي خوشاله شي او چې ملکیت په کوم سیس تنګيږي ان په هغه د بهیمیت هم شي تنګ شي بسط او قبض د هر یو سیس د هغه مناسب دی یلکه مزاجونه د انسان مختلف نه دي ځینې انسان په یو خبره خوشحاليږي ځینې انسان په بل خبره سکیږي خوشاليږي دا هر چا خپل سوي مزاجي په یو انسان کې بهیمیت هم د سوم دی ملکیت هم نه دا نه ده چې په کوم سيزونو ملکیت خوشحاليږي پاغه د څه خوشاله شي بهیمیت خوشاله شي یا په کوم بهیمیت خوشحاليږي پاغه د څه خوشاله شي ملکیت خوشاله شي د هر یو شي قبض او انبساط چره نو دا د هغه مناسب دی دا یو قاعده ده چې وان لكل شيء انشراحا وانبساطا دا هر یو سیز د پاره چې کومر انشراح ته او انبساط اتفه تفسیری د انبساط او انشراح بما په هغه سبانه چې یلائمه من الاعمال والهیئات چې مناسب وي د سره د عملونو د هیئتونو نه لکه اوس ملکیت ته دا په مونږ باندې سکی خوشحالي اوس دغه دی روحانیت چې دی نو هغه په کنزلو باندې په بد ردو باندې په دې باندې ملکیت څه کیږي خفه کیږي تنګي کی لکه نو بهیمیت خو په دې څه کیږي غټیږي لکه سره چې وته څه کوي سټ کوي من الابما باغ سبانی چې ملایم وي د دې سره د اعمال نو ملکیت سره چې کوم اعمال مناسبي نو د اغ اعمال باندې بهیمیت کې بسط د الملکیت کې سره دي بسط کوم اعمال چې بهیمیت سره سوي مناسبي په اغ اعمال باندې بهیمیت کې سره دي بسط چې کوم اعمال غیر ملائم دي د چا سره د ملکیت سره نو پاغي سره په ملکیت کې قبض سکیږي راضی تقلص په کې سکیږي راضی او چې کوم د بهیمیت سره نه مناسب دي هغه سره هغه کې ضعف سکیږي راضی وانقباضا وتقلصا او راټولیدل دي را کمیدل انقباض راټولیدل وتقلصا بما فاغه سبانی چې یخالفه منها چې هغه اعمال وان چې هغه مخالف وي منها د دینه چې کم د دنه چې کم دنه کم مخالف وي بس هغه باندې چې کم دنه انقباض او څه شي راځي تقلص راځي وان لكل الم ولذه شبحا يتشبح به